بسم الله الرحمن الرحيم سورة القدر مکی سورت دے په ترتیب کې سورتونه د قران کریم کې ونوي او په نزول کې رسل سورۃ العباسہ نه پنځشتم داول سورۃ عظمت القرآن دا تتمه د باخبر ولو جو ال القران کشر قران په سرمن کې واچول شي نور به ورشي چې سمانه کوم بدل چې په قران باندې عملي هغه دا نه شي تعویل ورته هغه یو شپه په دې کې د درې اتیا کال نه بهتر بچای چې راوړې هغه به تر چا چې منلې صحابه پورا غوړې تر اشراف امتی حبلت القرآن یقینا راولې کوم دې قران لرا باغش شپا عزت ورنه کې چې عزت ورکړې ده الله سورې دوخان کې داش په مراد نه پندره شابه سشي قوات تعالی چې صلی الله علیه وسلم شپه د عزت غره ده د زرو میاشتو نه چې کوم میاشتو کې دا شپه دي راځي فرشتې ورو او روح په دې کې جبرئیل امین هم راځي په حکم در ابدوي سره ورته پس باندې هر یو خبره ده هر یو حکم کل من کل امر هر یو سلام داشپد رحمت دا تردی چوخی دی سبا سبا تر سبا